دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12 كل يوم هو في شان د دې دا معنا ده چې ار ورځ د الله په یوه شان کې شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمایي چې کل یومن هو فی شان چې شان است چې شان یعنی اوصاف کماله تو ندارت پایا هم کل یومن هو فی شان یعنی استاد کمال اوصاف چې دي هغه څه اندازه نه لري معززانو ارض می داو چې هر ورځ د الله نوې نوې شان هر ورځ د الله نوې نوې کاری ورځ تیره په یو خیال کې کې شپه تیره په بل خیال کې کې سهار چې را پاسې بل خیال درته جوړي کولی شي که نه تا ته هېڅ معلومات نشته هېڅ علم درته نشته چې ما سره به بیګاله سکیږي ما سره به سباله سکیږي ما سره به ملت پس سکیږي اس پته دا ټول اختیارات او ارادي چې دي دا صرف او صرف د پروردګار عالم په لاس کې دي دا د بنده په لاس کې نه نو الله پاک که کمزور را روی شي کمزور نو الله نن په پاکستان کې وګوره څومره غټ غټ ایرانی ویلي دي د خلاصولو درکې لګي هغه پیری د پولیس چې پتا به دوی ودرولې او ته به دې نیوې هغه خلق وګوره نن هغه پیری د پولیس په هغوی ولاړې دي او هغه پولیس هغوی نیولي دا الله پاک ار ورځ نوې نوې شان درته خي چې ته دا خیال نه کی چرته چې زه زور اور نشم رانی وي دولت من نشم رانی وي یو دوه کسان نیولې دي ابل اورز اخبار کې لیکلي چې یولس ارب روپۍ بار ملکونه ته وړي دي یولس ارب روپۍ نو یولس ارب روپۍ چې چا سره یې هغه څوک نشته بغیر د خدای پندغه بنی آدم خدای در ترونی و در ته خی کې دا وګوره زما گرفت چې راشي او زه چې ونیسم نه دولت خلاصولی شي نه مټې خلاصولی شي نه ډله خلاصولی شي لویه دنیا ور سره مرګري وي لیکن د الله گرفت چې راشي چې دا ټول عبرتونه به تاسو ته پته وي او که تاسو نه غوندي د قران سره آشنایی جوړ کړئ په دې جماعتونو کې وګوره اکثر امامان چې دی غلول علما دي په محله کې چری چام دا مطالبه نه کړه مولانا صاحب ماسختن مون ټول ازګاریو او دا د خدای قران مون ته پړاو کا چې دې کې په دروشت کاله کې خدای پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه ویلي دي دا مطالبه چا مونږ یا د جماعتونو کې تاسو ګورئ کله دا تبلیغ والا پسې روزه راشي اعلان شي چې کې نه څه دین به بیانېږي نو کوم سره چې ګوري کړه یو چته یو د جمعه تبارزي هغه ته مرمړي پلارمړي د سلور کسکین او نور ته د اختر د سپینګیری نه په دې تخته د چرګ مرز راوړي دا ته تخت پرون تاسو کته ما یې زده صحت می ټیک نه دی افسوس دا دی چې چرته پسې روزه لار شم او یو سړی پاسې دی او کله کله کوتک نه هم کار غستل پکاري ا دې یو قادیانی او د سنی جګړه وا دا قادیانانو چې باس کې خواغه ډېر تکړه دي نو چې هغه سنی ډېر تنگ کړو او بیا نه پوهې د مخ کې نو ټوپای لرې کړو دغه ریت ځان جوړ کو ولته نه سمېږي الا بټکریتن چې داس شو چې په دې پوزه په ډغه راوالو او دا ویني پرامات کړی ویل شو ول بس پر شو ما قادیانی ورته بس نو باندې سره کله نه تریږي لا به تقریته زه په بلډګر کې امام ما یو سړی ورځ نيسته شو شور واچولو بل ورځ نيسته شو ول داسې چې راشومون شوی چې راشومون شوی مال خو ټیم شوی که نه ته څه د افلاطون ځوی یې دا زما کار دی راشومون راغلی ته به نه کې نه په جومات کې مې راونی وو په نتو پې وختل بیا مې د جومات د کړکۍ نه بار وغورځولو او ورپسې مې ورټوپ کړو بار پې په لتو وختل هغه ورځ تر مرګ پورې بیا جمعات ته رانه وي دا سه خبيثه د جمعات کې پرې خپل نه دی پکار جمعات کې جمعات ته چرانه نه وي خدای دې خلاق کا چې هلاک شي ته ځان مجرم تصور کې دا د خدای عدالت ته دا د خدای دربار دی دا داسې چې ورته ودرېږي د دې دا معنا ده چې خدای د ټولو ګناهونو پیټنې په سر کې خو او تا ته ودرېږم معافي غواړم نو چې دا تصور د چای ما به نورې کړه تېو کړي په ګناه خبره کوئ که نه کرت بوت ته چې د مجسټریټ عدالت ته ننوځي او پېشي وي څنګه ولاړې لکه د سپي غوندې پولیس تانه ته چې ورننه وګړي د تانهدار سې چې سه په مخ کې ولاړی څنګه ولاړی لکه د سپی غوندي ته د خدای کور تر غلې دلته بدمعشي کې ځان نه د افلاطون جوړ کړی دی نه په دې دروازه چې رانه نه وځي نو ته به چې خدای مجرم یم ډېر غلطۍ او ډېر ګناهونه مې کړي دي معافي غواړم دوی دروازه چې رانه نه وځي نو غلی به یو طرف ته کېني غلی سر به دې ټیټ کړی او الله سره به دې لینک لګولی او به چې خدای معافي غواړم خدای معافي غواړم خدای ډېر ګناګارم ستاد امتحانات تاب نه لرم یا الله ما د خپل امتحاناتو نه په خپل امن امان کې ساته دا تصور به دی دا فکر به دی عزیزانو ما یو واقعه یاد شوه چې د یمن یو گورنر او ابراهام یو هغه چانه تاسو کو چې مکی ته خلک څه لپاره دي وچالتا بیت الله شریف دی خلک ته طواف کوي د خدای کور دی وسه شه دی کوټه ده ویخه په یمن کې ډېر مزیدار او خسته کوټه جوړ کړه او په ټول یمن کې اعلان وکړو چې کعبه مې دلته جوړ کړه نن نه بعد به د یمن سره مکی ته نزي گورنر صاحب حکم د مکی او دو سړی تلی یمن ته او خیال یو کو چې دې بدبخت خو د خدای مقابله کړی دا دې سره څه پکار د شپې ورغلي دي چې څوک پکې نه نو داغه چې دا کومه کوټه جوړه کړې و په دې کې یو دسمات یې کړې دي هغه د مکه سړي چې زه خپل خدای د کعبه بدل تا نه علم ا د خدای په حکم جوړه ده دا تا جوړه کړې ده سار چې پته ولګي نه چې د ابراهه په کو کعبه کې خچاو دسمات یې کړې دي چې دسمات یې کړی دی چې ښا سیډي والے راغوښته چې په دوه ورځو کې سړی غواړم چې دا چا کړي سیډي والا خوشی شو ورپسې اوسه دغه بکی سړی چې هغه را پیدا کو راوستو گورنر صاحب ته پیش کو دا تا کړی ویلی اوجی ولی ویل زما د خدای کعبه چې ده په مکه کې هغې ته چې څوک کاږه وګوري نو سر یې غوسېږي دې باندې هم تا د کعبه نامه ایښې وه نو ما کته چې دې کې څه کرامت شته او که نشته او ګورنر صاحب والله که هېڅ پکې شته ما پکې غول کول په ما هېڅ هم ونه شو ویل خا ویل ویل والله که تر هغه پورې په آرام کینم چې تر څو پورې ما ستا د خدای کعبه ورانه کړی نه اتیانې تیار کړ فوج تیار کړو او مکه ته راوست الته ډیر شو چې وخت ورته مقرره او سره د فوج او د اتیانو به په دې کعبه ټیک کو کعبه به ورانو په دې کې ابو طالب صاحب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو داغو خانونی و دا برها فوجانو ما ورپسې ورغی ویل زما او خان د فوجیانو نیولي دي هغه ورته وی چې مونږه ستا د خدای کعبه ورانو له تراغلی دا غي تپوس نه کې د خان تپوس کې دا ابو طالب دی جواب ته ګوره ورته صاحب خبره دا ده چې کوم شی زما ده دا غي تپوس زکو او چې کوم شی د خدای دی دا غي تپوس به خدای کوي لما څه کار دی چې دا غي تپوس کوم کعبه د خدای دا خدای به تپوس کوي او خان زماو زه تپوس تراغله ولخه ورته یو خان چې څو وخت کې ورځ معینه کړه اتیان مخ کې فوج ورپسې او اټی کې په کعبه باندې کولو اوس خدای ته ګوره کته خدای سره جازونه نشته خدای سره ټمی بمونه نشته تماشا کوه ابابیل مارغان دي اوس په یو سکند کې مارغان لاړه د خور نه دو دو کانی سدری دری کانی را واغست یو په مخوکه کې او دو په دې پنجو کې او په دې اتیان او په دې فوج راغ چراله واړه واړه د ډېرې د ګټ کې مړکان یو په مخوکه کې او دوه په پنجو کې نیولي او ابابیل مارغانو ته د پاس نه بمباري شروع کړه یو یو کانه بچ داتی په دملا را پریوتو نو لاندې به تیوتو دومره غار به پکې کړو لکه د ساروو په خپو کې چې غیا پایمال شوي وي جوار ورته واچې پانی تیوخری ډنډر یو ځای پروتي پانی بل ځای پرتی دغه چې د اتیان خپې یو ځای پرتی وي سرونه بل ځای پرتی د سړو خپې یو ځای پرتی وي سرونه بل ځای پرتی خدای پاک به څه کولی شي که نه شي یو دومره شي د لاسه ابابیل کل دومره غونې مرغه دی د دومره شي باندې اتی راسم لولو لن مثال وګورئ په کابل کې لن روس هغه طاقت چې امریکا باندې تیارې ده چین بم ته یارې دو برتانیا بم ته یارې ده روس هغه طاقت هغه روس نن په دې ببرو ګیرو د ببرو سرونو والا باندې الله د روس څخه انجام کړو ګورئ بیا د چچنیا خلق وګورئ د چیچنیا جنکۍ چې کومې دي هغه راکټې چلی نن د چیچنیا او د افغانستان د لاسه روس د صفا هستی نه مټاو دا نو آیا چې زه زوراور ما ته څوک څه ویلی نشي امریکې ته که زوروره تا ته که دنیا کې په ځمکه څوک څه نه شي ویلی اسمان خو درته ویلی شي که که نه شي نن د اسمان نه یو یو ګلی پنځه پنځه کیلو در باندې راورولی شي که نه شي راورولی یو یو طوفان چې په دې ورځو کې راشي دا ثابت دی دین هغه طوفان چت کې لس میله لري وګورځي من د اسمان اراده امریکې ته په غوسه شوي دي انجام به ګوره ان شاء الله ما نن لس کاله مخکې یو خبره کړې وه چې په کابل کې هغه صحابه پراته دي چې فلحال په قبرونو کې ثابت پراته دي د پیمانار په مقبره کې فلحال زمونږ استاد کابل استاد خدای دې غریق رحمت کی من من ته قسم وخورو چې په دې لار به سبق تتلم په غادیه کې شروع شو چې ما پکې وکړه نو وکس صحابه په کې ثابت پراتو نو ماوی چې روس د صحابه په قبرونو بمباری کړی دا انجام به ګوري بیا په صدر صدام حسین په ملک سنا نه ده په عراق کې اهل بیت رسول پراته دي حضرت علی پکې پروت دی امام ابو حنیفه پکې پروت دی شیخ عبد القادر جیلانی پکې پروت دی په دې عراق دی امریکای بمباری کړي و انجام به ان شاء الله که ژوندې ما ژوندې او مو تاسو ژوندې درته به خیر چې الله به دې امریکای سره څه چړک تاسو خیال راته اوس عزیزانو د عبرت خبره یو مزیدار اخیری کې بل ده د ابرهه په نوم باندې چې کم کانی مارغ راوړو هغه منډې کړې او وتښتېدو چې وتښتېدو یمن بادشاہ ته ورغی وې څنګه چلو شو کعبه دې ورانه کړه هغه وې صاحب هلته خو عجیبه کار وشو مارغان رااله او پاس نه واړو واړو کانی روغرځو لتیانم تبا شو او فوجم تبا شو مارغه څه مطلب شو بادشاہ ورته مارغه زما ځانو د خوم خبره دا ده چې بادشاہ ورته وایي چې مارغانو څنګه اتیانو نشته او فوجو نشته کوم مارغه چې د دې په نامه باندې کانی راوړي او مارغه ورپسې تلو شام ته پروشندان کې ناست څنګه مارغان ولجی دادی بس مارغه را ټوب کو د بادشاہ په سر امکان را لړا کو د ابراهه په سر پانه را لړا کو لاندې تیس او دمر سورنګ پکې جوړ کو په تخت د پاسه مردار کو رحمان بابا چې وی دا دروغ نه دي چې د اجل سور په تخت بدل راشي اجل سور په تخت بدل راشي ناګهان بتالاشي وایم تا تا ډېر ما تکړه مړی د کبر جنوم ډېرې ماتې کړې مرۍ د قبر جنو چې د قبر به یې نه لیدل هیچا ته نو امام چې علم تر کیف فعل ربک په منځ کې وایي نو دې واقعې ته سوچ کوي چې په دې دومره صورت کې الله څومره عظیم واقع بیان کړي څومره عظیم واقع بیان کړي نو الله پاک دې د غرور نه مونږ وسره عزیزانو په قیامت کې هر ګناه چې الله وغواړي معاف پې کی اور څه به معاف جنت یو ګناه د غرور چې دا ځان ته ویل زه دا به الله بالکل نه معاف کړي ځکه چې زه د بل چا خاصه نه ده سوا د پروردګار عالم نن که قوم دړی وړو ته ولاړ دی او په قطار ولاړ دی نو الله د ملک بادشاهان د جیلونو غسخا وړو ته نه دي کېنولي او خوري نه کته یو چې فاین وړه خراب دی یا پلانی خراب دی یا پلانی خراب دی دغه خراب وړه نن خدای په چا خوري ستا په پاکستان داسې بادشاہان تیر شوي دي چې د خپل ملک وبه به نه سکلې د جاپان او فرانس نه به ورته اوبه راتلې تر دې دې اوبو کې دغه دي دا شګي دي وبه به د خپل ملک نه سکلې نن هغه د دې ټټای تاسو دې دې مالې دې دي دې چې د سماتي ته پټټای کې کیږي کنه نور خو په لاس ځان پاکو کنه کنه په بل شي ځان پاکوي نو خو یا لوټه استعمالو یا وب استعمالو هغه چې کوم فلش کی کیږي چې د اسمات یو کې نو بټن دبو کې او به لاندې نراشي دا سمبای ورته ویني نو عزیزانو گرفت د پروردگار عالم چې ده هغه په اراده باندې کیږي او په اراده کې بیا الا بکیږي چې ګناه ته وکړي ګناه دی ونه کړه نو دا ګناه به لیکل کېږي نه او که د نیک کار اراده دی وکړه دا اراده دی وکړه چې زه جماعت لازم او لاره کې څه واقعیت یې خشوه او ته پاتې شوې نو دا اراده د جماعت د تلو د ستا په عملنامه کې په نیکۍ کې ولیکلی شي دا اراده دی وکړه چې لانه سړی نن اورو ورته نه دی ملو شوی غریب دی کور ته ورځم چې د اورو پیسې ورکم چې روټای ځان لروړي او لاره کې څه واقع په خشو ورنه راغی نو دا نه کیږي الله پاک لیکي لیکي عزیزانو نن وګورئ ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی او دا د دې ارادې خرابې دي کنه څه عذاب په نازل دی دا چې قطارونه دړه وړو ته ولاړی قطارونه قطارونه دړه وړو ته ولاړی هر سړی چې ګوري په وګړي دړه وړو پندو کې یې شي او روان کړي دا د خدای قهر دی دا د خدای عذاب دی الله دې په خیریت سره لري معززانو عرض می دا کولو چې د ګناه اراده وکي او یې نه کې نو نه لیکل کېږي او د نیکۍ چې اراده وکي او وې نه کې نو دا نیکی لیکل کېږي سره د دې پروايي ذات سره د دې نیاز ذات الله پاک انسان ته سره سمره کرم کړی دی او سمره مهرباني ور سره کړی دی پاتې شو دا چې د قران خبره ولی پینځل لسو کال وشو محفوظ دي تورات ولی محفوظ نه ده انجیل ولی محفوظ نه ده زبور ولی محفوظ نه ده صحائف چې ده هغه بالکل د صفه هستی نه ولی میټاو شو محفوظ نه ده هغه راز داو چې صحیفه د اسمان نه چې پیغمبرانو ته نازلې دي هغه به وقتی قانون وقتی او پیغمبر موجود دی قانون دی پیغمبر لاړو قانون هم ختم شو تورات انجیل زبور چې دا هم وقتی قانون بیا د تورات انجیل زبور مليانو چې کوم تحریفات کړی دي تاسو وګورئ انجیل دا مسمانی کتاب دی د انجیل علماو داد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه سړی دی چې داغه د جبنا او داغه د لاس نه بل مسلمان ته ضرر نه رسي علماء لیکي چې دلته په دې حدیث کې که په اعتبار د ظاهر سره وګورئ نو د لاس ضرب چې دی هغه ډېر سخت دی یو سړی په کوتک ووهې یو سړی په توره ووهې یو سړی په چاقو ووهې اسمره سختي ظاهري درس درد چې دی هغه د لاس زیاتی او حدیث کې چې دی هغه جبړم به ذکر ده او لاس رسته ده که په جوور نظر ورته وګورئ نو د لاس وهل چې دي د هغې علاج هم شته او که په سپوره به یو سړی ووالو نو څه ساعت پس درد ختم هم شي لیکن که په ژبه دی یو سړی ته کنزل وکړو بد رد دی وویل دا سه لفظ به ورته وی چې دا غي بی عزتی په وشو دا زخم عمر لنه جوړي یو واقعي لیکلی ده چې د سنگ مرمرو د چندنو د لرګې د چندن داغه یو غرو ناغه له یو سره تلوغه د چندنو لخت به راوړې او بیا به خرڅولې په هغه غره کې یو دو اوسېدو د سړی ته هغه دی ویلې چې دا څه چل دی بچا چې ستا زما د نن ناشنای شو راځه لرګي وړه او خرڅوه او ما سره یو لس منټه کېنه خبرې اترې او ګپ شپ لګوه او بیا زه خپل کار کوه چې ډېره ښه ده کال دوا پکې تیر شو دا د چندنو لختو والا بیمار شو سورج غره ترانغه چې غره ته رانغی نو د دې خیال وکړو چې زما اشنا جوړي بیمار شوی دی ځکه نه راځي نو را روان شو کور ته راغی چې کور ته راغی جواب ورلو غلو چې ستاغه د غره والا دوست راغلی دی راشي دا دی چې ورغه نو د پکټ پروت او پکټ کې ور سره کېناست چې سات تیر شو نو دا سړی ورته وایي چې ته داسې کدی بل کټ کې کېناستې نو خبرې وی چې ولی تا سره جخت ناشته ویتانه مالا سترش غلی بوی راځي نو ته په دې بل کټ کې کېنه ادیو هغه بل کټ کې کېناستو چې څه سات تیر شو نو بس دې اجازه ته وخته لاړو دا سړی چې څورځې پس جوړ شو غره ته ورغه نه دی ورته وی چې رالی ویلاو جوړ شو زخو شو چې جوړ شو وکین دلته دا تبر چې کوم دا چندنو لخت پر کولو لتا راوړې ده په دې تبر باندې ما په دې سر واه اسړی ورته وي ته زما دوست دی زما آشنا یې په تبر دې څنګه په سر وه وینا یا به ما په دې تبر په دې سر وه او یا به دې په دې غره بندوم یې سړی زړه کې سوچ وکړو چې سبار وخت دې د مينتي کې خراشه سمي هوا چې دا غر درته پاتې شي په دولاسي هغه تبر ورته را پرېخو او دا سر په دونی مکو دغه خپل سر داسې په لاس کې ونیو او تینا روان شو څو ورځې تیرې شوې ا د تبر وهل هغه زخم ورغه کنه ویلې او ویلا ستا کور ته چې زه درغلو مو تا ما ته ویلې چې تا نه مال بون راځي او دې بل کټ کې کینه والله کا هغه زخم مې په ځل کې لا جوړ شوی دی هغه زخم لا مغه سی ویني ته دیږي ته زما دوست وي او تا ما ته ویل چې ما نه دی بل کټ کې کینه تا نه مال بوی را بس هغه تبر ته واغستو د سټ لای ورته ونیو او دا سره ته ال تلرا کو او ختم حضرت علی په دې پورې یو شعر ویلې چې جراحات السنان له التیام جراحات السلام له التیام ولا يلتام ما جرح اللسان د غشي زخم چې په غشي یو سړی ولې هغه د پاره داروشتا زخم په جوړ شي لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان کم زخم چې په جبه باندې جوړ شي دا غي د پاره د دارو نشته حضرت علی فرمایي چې د جوړ غشي زخم د پاره ملهم شتا او د جبه زخم د پاره ملهم نشته اچرې نه جوړي نو دغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المسلم مسلمان هغه سره دی من سلم المسلمون من لسانه ويده چې سالم پاتې شي مسلمانان د د جبنه او د د لاس نو مضر سيزونه په بدن کې دا دو دي یا جبدا او یا لاس ته او جبرون به ذکر ذکر شو چې د دې زخم بیا نه جوړي استاسو الله دې امان راکړي دا انصار عالم او دلته یو در کې په سر وامه اوس سات پس به غدر جوړ شي کا لیکن که یو کنزل می درته وکړه بی ګنا بی خطا په دې جمعه طرف به بیا وګورم وای په دې طرف نو د دې وجنه عزیزانو د جبه اصلاح وکړي هغه ورځ یو سړی داسې او تر غوندې راغی څه چل دی لکه ویل زه خو د ښځې زوی شوم د چا زوی شو ویل د ښځې مال د خپلې ښځې زوی شوې ویل یې او مال هغې ته چا نه راوړې وی نه که نه د ښځې د سینې باندې مې خوله کېښوه هغه پای مې خوله کې راغله نو زه د خځې زوی شوم نو مالوس به څه کېږي ویل څه به کېږي مالوس خو ستا وجل روا دی او ټلیفون ته مې داسې لاس کوم چې ورګه چې پولیس راوغواړم چې په وخت د مړ کې قانون پاس شوی دی ویل نه یاره نه مې لیسکلي ما لوستې چرته پرېږدم دې حده پورې دا قوم ناپوهه دی په ملا مې ولا لاس کې خو چې بچیا خبره وره د پوس کلو خپل میاد دی دیتا مسله د رضا وای دونیمو کالو نه مخکې مخکې چې کوم ماشوم د کومې خزې ته وروي دا ماشوم د دې خزې زوی شو د دې خزې یو لورم په دې ماشوم بیا نه روا کی مسله داسې او چې لوی سړی که خزه پای دی اوس کله او کد دا غي امتیاز دی اوس کله او کد په دې اسم نه کیږي دې حد پورې دا خلق دی وقوف دي قمقل دي نه پوهه دین نه لري دي دین نه لري هغه شپه مې یو سړی نه تپوسو کو مالته هو خسړې دغه او په دې نه پوي تا چې ته څو وخت خدای ته ودرېږي نو اول څه وې والله اکبر وې ما الله اکبر سره پزړه کې څه اراده وکړي وی هغه نه خو نیم خبر بیا شروع څه سبحانك اللهم دا سبحانك اللهم دو ټکی دي لیکن د دې دومره عظیمه معنا ده دومره عظیمه که الله د دې دوه ټکو اجر درکول شروع کی نو دوه لکه کال روزونه بهتر دی دا دوه ټکی که په هغه نیت اوته نو دوه لکه کال چې منځونه او کې روزي ونیسي او دغه نیت ته الله تقبل شي نو دا ته بهتر دی صرف سبحانك اللهم نیت تړي نو الله اکبر دا معنا چې الله څومره سيزونه چې په ما حلالو خدای هغه ټول مې په ځان حرام کړو تا ته ودرېدل یو په مونږه ستاسو نیت کې راځي وای شیخ صاحب ورمکو د لاس نه زیاته مضره ده قران کریم که تاسو وګورئ الله فرمایي قولوا للناس حسنا تاسو خلکو سره چې خبرې کوئ نو خوږې خبرې کوئ بیا چا سره چې تاسو خبرې کوئ نکلم الناس على قدر عقولهم دمر خبر به ور سره کې چې څومره داغه عقل ارچا سره چې تاسو خبرې کوئ نو دومره خبرې به کوئ چې څنګه د هغې حق وي ځکه چې د هغه د عقل نه بالاتر خبرې ته ور سره وکړي نو هغه له هم کار وګوري او ځان له هم کار وګوري بل دا چې مجلس کې ناس دي او د خبرو دعوت چا نه درکړې نو خبره به نه کې خبره دعوت درکې دله هغه نه بعد به خبره کې بلدا چې درستخان غړېدلې ده روټه په پرتا ده او تعالی دعوت په دې درستخان د روټه خوراک نه درکړي او ته پکې ناشتي نو که به عزت شوې نو بیا به د ځان ګناه غنې دیو جنا دا ټول آداب دي د اسلام دې ته بخیال کوي دې ته بفکر کوي دا هم آداب دي د اسلام بلار رواني او چاله د لاس ورکو نو لاس به داسې نه کوي چې د هغه لاس ونیسي او بس داسې خوځې خوځې خوځې خوځې چې د هغه په زړه کې ورسره درد دا لاس ورکی بس اوس ډیر خلک داسې دي چې یو لاس ور کوي داسې ما نه چا پرون پوښتنه وکړه چې دا یو لاس ورکول څنګه شوی دی ما ورته وی چې خبره دا ده چې لاس ورکول چاله دا هم دړ تعلق سره کړ سره تعلق لري د بخاری شریف امم دا چې دریس دیر سپاری دی لکه څنګه چې قران دیر سپاری دی د بخاری شریف د شپږشتمې سپاری اخرینه حدیث دا دی چې صحابي وي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې لاس ورکو نکفی بین کفی رسول الله صلی الله علیه وسلم زما لاس په دوارو لاسونو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یعنی زما لاس داغه په دوارو لاسونو کې پیغمبر ولا دوارو لاسونو ور کړی دواړه لاسونه ورکول چې دي دا علامه د تواضع ده او یو لاس ورکول چې دي دا علامه د غرور ده د انګريزانو شیوا تاسو وګورئ یا د انګريزانو پر کټی چې دي نو داغي سلام سلوټي او په یو لاس او یا لاسم چې ورکې یو لاس ول ورکې لاسه دغه غوندې کې ولاړي نازیزان دا ټول آداب دي اسلامي الله دې مونږ کې پیدا کړي او خدای دې مونږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي نو ما حدیث دا دغه کړی چې مسلمان هغه سړی دی چې داغه د جبی او د لاس نه بل مسلمان ته ضرر نه رسي دغه بخاری شریف روایت ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې هغه به سحر منځ شو صحابو نه به تپوس کولو چې تاسو څه خوب لیدلی دی بېګا چې تعبیر یې وکړو صحابه به چې خوب لیدلی نو پیغمبر ته به بیان کړو هغوی به ورته تعبیر وویل یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو کو نو صحابه یې جنون خو بېګا صاحب څه خوب نه لیدلی پیغمبر ورته وی غوږ کېږي بیګا ما یو خوب لیدلی دی صحابه ټول غلی شو وی چې زه پروت یم او یو دوه کسه راشي یو ما د یو لاس نه ونیسي او یو د بل لاس نه او روان ني لار کی یو سړی ناس دی چې هغه بل سړی ورته ولاړ دی او د خلو ته د اور انګونی دي د اور پلاسونه دا د خلو ته داسې ورچي دا خلا ولا شلي بیا دا خپل جوړیږي بیا ولشلې بیا جوړیږي بیا ولشلې بیا جوړیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما تاسو کو چې دا سوق دی چې په داسې سخت عذاب کې گرفتار دی یا دوه کسان راته وي چې فن طلق مخکې ځه وی چې مخکې لارم یو تنور دی چې پاغي کې خزي او سړی ګډ وډ پراته دي کله لمبي پاس وروړي او کله حقته یوسي کله پاس وروړي او کله حقته یوسي سرور کونین پښتنه وکړه چې دا سوق وي ادو کا سبیا ورته وی چې فن طلق مخکزه چې مخکې لاړم یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت دی کله ډوبېږي کله روچتېږي هر طرف ته چې د وتو اراده وکړي دا تلاو نه هغه طرف نه کاڼی راشي په دې خوله ولګي بیا پکې ورپرېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا تاسو کو چې دا څوک دی هغه بیا ورته وی چې فن طلق مخکې ده چې مخکې وارم یو باغ ته دننه کړم یو ډیر عظیم شان باغ دی او یو سپینګیره سړی په کې ناشته او مخ ته ماشومان لوبي کوي وما دا دواړه کسان د لاس نه ونیو چې دا دمر واقع تاسو ما ته خو دا د شوو نو دوار ورته وی یو ورته وی چې انا جبريل زه جبرائیل علیہ السلام او دویم ورته وی چې انا میکائیل زه میکائیل علیہ السلام اوس غوږ کېدا چې دا څومره واقعات ما درته وخو ده چې په دې دی پوي دا کم سره چې ناستو او خله د اور په انګورو باندې شنېدا او بیا جوړېدا یا رسول الله دا هغه سره دی چې په دې خله چرې د دوه مسلمانانو جوړه نه دراوسته په دې خله د چری د مسلمان خیر نه دی غوښته د د زندگی په دې کې تیر ده چې په دې خله به د دوه مسلمانان جنگول او د به تماشا کوله په دې خله د چری د مسلمان د خیر خبره نه ده کړې نو دغه سړی چې مرشي نو د مرګ نه رسته به په قبر کې د په دې عذاب گرفتاری تر قیامت پورې د چا چې خله موزري او په دې خله د چا خیر نه غواړي د مرګ نه رسته به د قبر کې دې په دې عذاب گرفتاری تر قیامت پورې اوس سوچ وکړئ چې مونږه د دې عذاب مستحق یو کنه زمون کار څه دی یو لغوږ نږدې کړي د شرارت خبره کړي بل لغوږ نږدې کړي د شرارت خبره کړي بل غوږ نږدې کړی د فساد خبره کړې دوه په جنگول او په خپل تماشا کول وای نن د ټول پاکستان د مسلمانانو دا حال دی کنه دی نو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه سره دی چې داغه د جبي او د لاس نه بل چاته ضرر نه رسی اندازه استاد په خپل کوي عزیزان وار سب پرې دی ایمان به د حضرت عمر پیدا کوي ایمان چې وفات کېدو نو आवाज وکړو چې یا الله لا لی ولا علیا خدای سغواړم نه ما چې سمې کوي کړی دي څه غواړم نه خو چې راته څه ونه وې څه راکوه مه خو چې خالي پرې مې دی او راته څه ونه وې تاسو پوه شوئ دې ته سوچ کوئ حضرت عمر غوندې سړی ثوابونه نه غواړم او نه جنتونه غواړم او نه هورې غواړم او نه غلمانان غواړم او چې خالی پرې مې دی او راته څونه وي ځکه چې ادم موسی علی السلام د مور خبره ده په خدای نه تاسو کې چې دا موږ خدای دې په تکلیف کوم چې پرې دم کنه موسی علی السلام خدای پاک ته ویل هغه ورته پرې دي چې نشي کوله بیا چې موسی علی السلام کوی تور تطلو الله نه تاسو کې چې ستانه مسدا موسی علی السلام خدای ته وی چې زغنون تپوس کوي ورته وای چې زمانون به بے پروا چراغ مور ته ویل چې دا غنون به بے پروا یو وای داري کو د کټه ورځیدا ول والله کذ بیا موس قضا کم ول ولی مور ول چې مونږ بے پروا ده نو که دوزخ ته روانه کی داغه بچوک سي چې مونږ بے پروا ده دا څه څوک شته چې هغه نه دا تاسو کې چې دا ولي شته یو سپای نیولی چې تانه ته دی بوزي څوک شته چې سپای نه تاسو کې چې دا ولي نیولې سپای دی نیولی او چې بیا لا مرزا صاحب دی نیولی او چې بیا لا خان دی نیولی تانه دار صاحب یا الله خیر کې خدای څوک شته چې هغه نه تاسو کې جدا ولي او چې خدای دې نه شي هغه نه به څوک تاسو کې جدا ولي دې تاسو سوچ کوئ پېښ شي غاوره نشي ګور پېښ نه په عبادت غاوره شي نه په سخاوت غاوره شي هر سبب په دې مخ درولي د جهنم ته به روان کی ته به هغه څه وکړي نو عزیزانو د دې به ضرر چې دی د مرګ نه وروسته به د ده دا حال پیغمبر ته بیا تپوس کړي چې دا تنور کې ښځې او سړي ګډ وډ پراته وو نو یا رسول الله دا هغه سړي دي چې خپلې ښځې وې او پردو سړو ښځو پسې به ګرځېده او دا خزي هغه خزي دي چې خپل خاوندان یو او پردو سره پسې بغرځي دي نو دا سره او دا خزه چې مړ شي تر مرګ پورې به دې قبر د اور تنوري کله به لاندې پاس وړو کله به فلحال پاکستان وګورئ فلحال د خزو حالم وګورئ او د سړو حالم وګورئ تفصیلاتو کې نه ځو دا به تاسو ته پېښور ښار کې ډوري کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12